دی اتباع کی اله دی دوخ صلاحیت به وشی نو چه کله داسی خبره یی فیقضی الله فی حظیرة القدس بوجوب اتباعه نو خدای پاک فیصله وکی په حظیرة القدس کی په وجوب دی اتباع دی نبی چه دی نبی اتباع چه ده واجب ده ځکه چه دی دو صلاحیت هسی دو نه په پوهیږی نو دو صلاح به اله موندی چه دو دی نبی چه وکی اطاعت وکی هلته دی الله تعالی په فیصلو کی دایی نو ځکه د نبی اطاعت په دوئ باندې دا ضروری شی ویتقرر هنالک الامر هلته دا خبره ثابته شی او دا ځکه کله وخت داسی وی دا دنیا یو لوی نظام دا چه اللہ تعالی چلی نو دا بعثت نبی کلا دے دے پارا وشی ضروری شی چه اللہ تعالی پا تدبیر دی عالم چه کم یو لوی عظیم ڈانچا او تشکیل او منصوبه بندی او پلاننګ چی کوم الله تعالی کړی ده نو په هغه کی دا خبره وی تلک الایام نداولها بین الناس په هغه کی دا خبره وی چی ګورا دا فلانه قوم با تر فلانی وخت پوری دی در راج وی او دی دبا منل شی او خلق پا دی دی چوی اطاعت کئی او اغا نبادا بیا پا اغا کی دون سرکشی حد تورسی گی چی الله تعالی دی نظام عالم هغه اصلاحی نظام متعلق چی دی نظام پاره کوم اصلح شوی ده هغه دی دی خبری مقتضی یی چی دی نه بعد بیا دی دخ قوم راج او دی دخ قوم هغه تخت و تاج هغه دی اوس چه سی هغه دی ختم شی او شان و شوکت تی لاړ شی او بل قوم دی چه سی پری شی نو کله الله تعالی دی دی خبری فیصله چوی کړی نو دی دی پاره چر واسطی نه بیر واسطی لکه حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې د قیصر و کسرا دا سپر پاور طاقتونه او عرب و غریبانو هیڅ قوت نه خانه جنگی و پکې بس ملکی سیستم و لکه د قبایلو سیستم کوم ملکان به خپل مابینس کې بسره چکیدل جنگیدل خو هلته الله تعالی د نظام د عالم اصلاح لپاره د دې فیصله کړې وه چی دی قیصر و کسری دا تاج و تخت دا زه چه کؤں نیست و نابود کؤں او دا بدوی او مقصد په جنګلو کی او په غرونو کی اوسیدونکی خلق او د تهذیب و تمدن نه لری خلق دا زه ایک یوی جنډی لاندی چه کؤں جمع کؤں او بیا دی ایک یو کس په کلمه واحده باندی جمع کؤں او مقصد دا دی چه په دی ټولو باندی چه کؤں حاوی کؤں په دی قیصر و کسری تاج و تخت باندی چه کؤں حاوی کؤں نو الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم چه که رواستاو او د ده او د ده هغه ملګرو یې په جنګونو کښې ټیک ته که عارضی به کله شکست راغی د هغه یې چه وکړه نصرتونه یې وکړه او مقصد دا دی چه په ټول هغه باندې قیصر و کسری حکومتونو باندې چه کړه حاوی کړه هغه باندې چه کړه حاوی کړه نمبر ایک یو وجه دائی او کلا کلا داسی وی چه الله تعالی دی یو قوم بقا دی یو قوم بقا تر سه حد پوری چوی لکلی وی لکه مثال په تور باندې یوسف علیہ السلام اور دی کنعان نا په سور طریقو سره مقصد دا چې راغی مصر ته او به دی مصر عزیز چې سو جوړ سو نور واقعات تاسو تار شی معلوم دی نو بیا الله تعالی په علم کې دا خبره وه او د نظام د دنیا سره دې خبرې موافقت و چې الله تعالی دې دې دین څه مودې پورې چکی برقرار پریږدي بیا فرائنا اغه مقصد سونه مظالم کول پچا باندې په بنی اسرائیل باندې لیکن الله تعالی د بنی اسرائیلو هغه د دین بقا اراده وه نو دی وجه نه موسی علیه السلام رواستاو او د هغه په وجه سره فرعون او د فرعون لشکر هغه خدای چکر تبا کړو او بنی اسرائیلو ته حکومت اشان و شوکت او کلمه واحده لاندې موسی علیه السلام چکر جمع کړو بے اغنا بعد دغس را دروما را دروما مقصد دا دی چی تر ډیر وخته پوری د بنی اسراییلو حکومت او راج دینی دنیوی دا په هغه کی چه وو رایج وو او چلیدل نو کله خدای پاک ددی خبری چی اراده کړی نو دا سبب د هغه بعثت جوړ شی او کله وخت داسی وی چی دا خو هغه چی صرف هغه مقصد دا چی هغه بقا د هغه قوم چسی آ الله تعالی باقی پاته کیدونکو دپاره پریښی او کله الله تعالی د یوه دولت او د دین استمرار مقصد وي چې دا دې تر ډېرې مودې پورې وي نو بیا واسطه لکه دا نور ټول چې د بنی اسرائیل انبیا خدای پاک رستولی دي دا استمرار د دین دو دو لپاره چې دي رستولی دي نو دغه سی وجوهات موجود سی په عالم کې نو الله تعالی بیا چر واسطه نبی او دغه درې قسمو لپاره چې کوم نبی رستولی شوی هغه به مؤید من الله نو شاه صاحب وایی چی د دی نصرت وعده چی دا آ دغ دغ قسم نبیانو سره دا دغ دا درې قسم نبیانو سره دا چې کوم دې دې پارا چې دې یو ملت ختمولو خدای پاک اراده کړی وي دې هغه هغه بد اعتقادیګانو دی وجنا ا دې کفریاتو دی وجنا هغه ټول ملتونه خدای ختمي او یو بل نوې ملت پراولې دې دې پارا یو نبی خدای واسطه نو دغ سره دې نصرت وادي یا چی کوم هغه دی قوم بقا دی پاره یا دی هغه ایغ دین استمرار دی پاره خدای پاک راوستی نو دغ سره بیا دی ملت دی دغ سره مقصد دا دی چی دی الله تعالی نصرت چدا وعده دا او انهم لهم المنصورون دغه دی او یو زن داس نه بیان دی چی هغه الله تعالی صرف دی دی پاره رستولی دی چی خلق ته چو ورسی خبر ورسی خبره ورته چه کئی ورسه دې دې پاره چه سبا اتمام حجت قائم وی او چوک دا نه وای چه یاره زه خو د الله تعالی په پیغام باندې خبر نه وم او د نور مقاصد نه پکې دا نور نی نو دغه سرا بیا مقصد دا چې د نصرت وعده نشتا ځکه بیا دا د خپل قوم له لاسه نه مقصد دا چې دو غریبان شهیدان کړي شوی دي او دو باندې ظلمونه کړي شوی دي او د دو چې چور ټولای او هغه چې شکست خورده شوی دي تاسو پوه شو نو هغه د نصرت وعده اخ قسم چې دی هغه نبیانو سره دی چې د کوم اس عام اتمام حجت ته پر الله تعالی استولی هغه سره بیا د نصرت وعده انشتا اس تاسو په دې مسلې باندې سر خلاص دا داسې خبره ای شجی بهر حال دغه خبره او بل ګوره دې سره تاسو دنیا نور اشکالات ختم سره چې ډیر کله ته اوس ډیر تبدا اشتباه ورتله خصوصا د طالبانو په دې دور حکومت کې چی دا اوس دا ګوره چی که دا الله پاره لګا وای بیا دا ولی مقصد دا دی چی شکست وخواړه فلانی دا ډینګړی نه نه ټیک ته الله تعالی به دی خپل چی ده پاره چوک لګی دی هغه نصرتونه کئی او الله تعالی دی هغه امدادونه کئی خو چی دی دنیا چی کوم نظام چلیدونکی ده چی هغه کله هغه سره مخالف نی چی کوم تقدیری فیصلی شوی دی او که کله هغه سره مخالفی سی نو بیا الله تعالی دی دو نصرتونه په بل شکل کی وکی الله تعالی ورته لوی درجات ورکی بلند مقصد دا دی چی پای شهادتونه ورته چکی نصیب کی په ایغه درجه طریقې سره هغه کی ځکه چې الته خو د دنیا نظام چدا الله تعالی چلاون کړه کنه فی نفسه دی الله تعالی هغه تقاضا دا دی چې عادی دغه خلکو چکی امداد کوي خو الته مقصد دا دی چې هغه دنیا نظام ایغه سره چی مزاحم وي نو دین دی چوک دا نه فهم کوي چې دا وس په غلطی دی ځکه دو امداد و نه سفلانه نه وس بیا خو ډیرو نبیانو دغه سدا د ګوره دغ سینفال چې کوم حجت اتمام حجت لپاره استول شوی دی هغو مقصد دا دی چې نصرت نه ده شوی هغه قوم په غالب شوی ده په پوه شوې بیا خو مقصد دا دی چې هغه العیاذ بالله بیا خو هغې کې به بیا ته څه وایې تاسو په دې خبرې پوه شو نو دا اشکالات بیا سړي ذهن نه چسی اوزي چې صحیح په دې مضمون باندې سړی پوه شي بیا اله وځي صحیح نه په پوه بیا نه وځي اوس ته ګورو شاجه وذالک اما بان یکون الوقت وقت ابتداء ظهور دولتین او دا چکم دی اسباب دی بیست کی یو دا دا چی دا وقت وقت ابتدا دی ظهور دی یو دولت وی وکبت الدول بها او زلیل ول دی او ازاله دی نور حکومتونه ای پدی سرا فیبعث الله نخد پاک بیرواستی من یقیم دین اصحاب تلک الدوله چه هغه بیا قائم ئی هغه دین دی اصحابو دی دی دولت کباسن سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم او یقدر الله تعالی بقاء قوم واصطفاءهم علی البشر یا دی یو قوم بقا خدای پاک مقدر کړی وی او دی دو برگزیدگی مقرر کړی وی مقدر کړی وی په نور خلق باندې فیبعث من یقوم عوجهم نو بیا خدای پاک داسې نه بیا نواستی چې عادی دو عوج ادی دو چې کومه کږي راغلی وي هغه صحیح کی ويعلمهم الكتاب او دو ته بیا د کتاب تعلیم ورکی لکه بعثت سیدنا موسی علیه السلام او یکون نظم ما قضی لقوم یا کله وخت داسی وی چې نظم دی هغه هغه ترتیب دی هغه چې کوم فیصله شوه د لپاره دی یو قوم یقتضی دا تقاضا کوي بعثت یو مجدد دی چانا هغه چه فیصله شوی من استمرار دولت او دین دا بیان دی دی ما دا او دا ما قضی دا اسم دی یکونو دا ایقتزی باس دا خبر دی چا دا یکونو دا نمانا بیدا سکو او یکون نظم ما قضی لقوم یا اغا نظم دی هغا چکم فیصله شوی دا یو قوم دی پارا سه فیصله شوی دا دی اغا استمرار دی دولت او دی دین دی دوینا چی دو دین با ہمیشہ دی پاری تروی مدی پوری او دی دو دولت پوی دا د دې خبرې تقاضا کوي د نظم دماغ قضیه یقتضی بعث مجددین دا تقاضا د بعثت چا کوي مجدد کوي یعنی دا یعنی تبقى الدوله والدين فيهم یعنی دې لپاره چې دو دولت او دین وی مودې لپاره به چې سی پاتې شي لکه داود علیہ السلام بے ست تو گورا سلیمان علیہ السلام بے ست تو گورا و جمع من انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام چی کله الله تعالی یو نبی رواستي یو قوم ته دا اسی مفروض یو صورت تا تر ایغا پوری اللہ تعالی نبی رستین چه تر چو پوری دی مخکینی نبی اغا ملت او دی ایغ دین اغا خلق اغا صحیح حلیہ اغا بگاڑ کری نی چه کله دی مخکنی نبی دین حلیه او دی هغه هغه صحیح ډانچه او شکل و صورت هغه خلق سره بیګار به کړو بیا به الله تعالی بل نبی چه کر واستاو او چه ترچو به هغه نو بیګار کړی الله تعالی به بل نبی نراستاو الله تعالی عادت پدی جاریو خو بالفرض والتقدیر که د یو نبی سو فیصد دین پاتی وی کنا سو فیصد دین پاتی وی او بیا الله تعالی بل نبی رستولای وای بیا به په خلقو دی بل نبی هغه چو خبرو منل دا به ضروری وو دا بچو ضروری زکه چ الت ملائے اعلی کی فیصلہ دی دی شوی دا چ د دی چو چی تعظیم وشی او د تعظیم دی د په اطاعت کی پروت تا او د مقصد عدم تعظیم ا د پچا کی پروت تا په عدم اطاعت کې پروت ده نو که بالفرض والتقدیر یو قوم داسې وای چې هغه د مخکني نبي په سو فیصد احکاماتو باندې د عمل وای کنه خو بیا هم چې بل نبی راشي بل نبی راشي بیا به د ایغ منی د ایغ به چکه منی سو فیصد اطاعت پې کوي نو دې سره دا اشکال ختم ست کی کچو کوي چې کدی سی کنه چې یک دوکا پلارانو نه دي چیرته ټیک ته يهودو دین خراب کړي ول یا عیسایانو خو مقصد دا دی چی چیرته داسی کسان دی چی ټول آبائی دغسی علماء راغلی او ایغو خواته دی صحیح دین دی ایغه خاکه چی پرته ئی او آ دی په ایغه باندی عمل کئی بیا خو به په ایغه باندی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منل نه ئی نا پوه شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت چی اوس آ نور ټول هر شی چی څه منسوخ که بالفرض و تقدیر داسی پاتی ئی کنه بیا په ایغه باندی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملت منل چی دی فرض دی او واجب دی دی ایغه اطاعت نه کول دا ورپاره چه دی حرام دی او دا نورو ملتونو باندې بیا ورپاره عمل کول دا هباء منصورا دی هیڅ فائدہ نه لري هیڅ فائدہ نه لري تاسو په دې خبره پوه شو نو مقصد دا دی چې دای اسی عامه جنرلی خبره کړې ده خدا ما در تونر استخراج کړ چې دینه دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه مقصد دا دی چې ختم نبوت او مقصد دی حضور صلی الله علیه وسلم دین چې ا دی نور ادیانو ناسخ کول او د اطاعت په ټولو خلکو باندې فرضیت دا ورنه چکیږي فهم کیږی تاسو په دې خبره پوه شئ اوس عبارت ته ګورو بیا به مسئله آسانه ان شاء الله اذا باس الله نبيا وجب على المبعوث اليهم ان يتبعوه وان كانوا على سنه راشده چکل اللہ تعالی یو نبی واسطے نو بیا پا خلق باندې دا واجب دی چ دو بدی اغا اتباع کئی دا خلق اگر کا دا خلق پا سنت راشدہ ولی نہیں واذا بعث النبی کله چر واسطه وسی یو نبی وجب علی المبعوث الیہم نو په مبعوث الیہم خلق باندې واجب ده ان یتبعوه چې دو دا خلق په دغه نبی اتباع کوي و ان کانوا علی سنت راشده اگر کدو په سنت راشده باندې ولینی دا زکا لأن مناوات هذا المنوه زکا چی معادات او مقابلہ کول دی منوه سرا دی مذکور او عالی شان ذات سرا او دی نبی سره دشمنی ساتل یورث لانا من الملئ الاعلی دا پیدا کئی لعنت دی ملئ اعلی طرفنا و اجماعا علی خذلانه او دا باعث دی اجماع گرزی پا اغا ناکامی دی دغ سڑی باندے فینسد سبیل تقربهم من الله بیا چی کلا اغا اونا ناراض سی ملئ اعلی نو بیا با دا بند کی اغا لار دی تقرب دی دوی اللہ تعالی طرف تا ولا یفید کدهم شیئا او دو چا نور بل مذهب باندې کومې ستړې کوي هغه به دوته هیڅ فایده نه ورکوي و اذا ماتو او کله چې دوی مړه شي احاطت اللعنة بنفوسهم نو د دوی په نفوسو به لعن احاطه وکړي علی ان هذه صورة مفروضة غیر واقعة شاه صاحب وایي چې دا هسې ما یو صورت مفروضه غیر واقعه مې درته بیان کړه که نه داسې شوي دي نه چې مخکینی نبي ملت په بالکل خراب سو بیا به بل نبي خدای چکه ورواستاوه کتابونو کې څه کړي وو تحریفات کړي نو دوی خو احوج دي خلکو او دوی وایي چې نه نه مونږ ته د بل نبي حاجت نشته نو شاه صاحب وایي چې ته اوس خپله سوچ وکړه چې دا ډېر لوی حرامیان دي تاسو په دې خبرو شاه صاحب خدا سي نه وایي که نه خو هغه مقصد یې دا د دې خبرو پته چې ته اوس دوی ته وګوره که نه چې دا دغسې کوي شاه جي بعثت الرسل لاتمام الحجت بعثت رسول اتمام دی حجت دی پاری کنی اسی مثال انسان دی پاره پکار ده چی دای دی منعم حقیقی او کی خو چی د پاره اتمام دی حجت رئیسی چی دا ډیر شینا خدا سی دی چی اخو ز په عقل نش معلومه ولا ایغه پاره خو ما عقل کافی نه ده نو الله تعالی به ورته وای چی ما در تام بیا استولی او ایغه ته معجزات ور کړی بیا دی ولې نه منل وثبوت حجت الله علی عباده او ثبوت حجت الله تعالی په بندگانو باندې دا 50 سره درمی بی بیاست بی باسه الرسل په بیاست الله تعالی چا سره هغه رسول سره انما هو بان اکثر الناس خلقوا بحيث لا يمكن لهم ځکه چې اکثر خلق پیدایش په دې ستر کې سره سره دا لا يمكن لهم چې دو پاره ممکن نه ده تلقي ما لهم وما عليهم بلا واسطه چې دو هغه د ما لهم اما عليهم یعنی چې کوم دو پاره نفمن شي نه دي کوم دو پاره مضر شي نه دي هغه چوکي قبولیت کی بغیر د واسطه د انبیاءونه ډیر خلق ذهنونه د دې خبرې نه چې دی قاصر دی بل استعدادهم اما ضعیف بلکہ دو استعداد یا خو ضعیف تا یتقوا باخبار الرسل نو مضبوطی کی بیا پا اخبار دی رسل سرا او هنالک مفاسد یا التنور سے مفاسد وی لا تندفع الا بالقصر چانه دفقی کی مگر پا قصر سرا پا زور سرا علی رغم انفهم یعنی بالجبر والغلب علیہم یعنی دوی بدگنی خو پا زور بیان معنی کہے چھ داس بنو کو داس بچ کو کو وکانو بحيث ياخذون في الدنيا والاخره او دوی چې دوی په ځنې شیونو باندې اخذ کاو لفسادهم ومعاصيهم د فساد د معاصیو دی وجنه په دنیا آخرت کې فاوجب لطف الله عند اجتماع بعض الاسباب العلويه والسفليه نو واجب کو خدای پاک مهربانی دا خبره په وخت اجتماع د بعض اسباب علويه او سفليه او دا خبره ضروری شي یعنی اسباب علويه دي تقاضا کوي سفليه ني پورتا کا ټول حالات دي خبره تقاضا کوي ان یوحی الی ازکی القوم چی خدای پاک وحی وکی هغه ازکا دی قوم تا دی دی خبری ان یهدیهم الی الحق چی خلق حق طرف ته روبولی و یدعوهم الی الصراط المستقیم خلق صراط مستقیم طرف ته چی روبولی او دی دی بالکل داسی مثال دا لکه یو سردار دا او هغه مقصد دا دی چی حکم وکی چاته او غلامان بیمار دی خواصو ته حکم وکی چی دته دغه ته دوائی ورکو نو اوس خواصو ته پکار دی چی هغه بیمارانو ته چکی دوائی ورکی نو هغه دوائی ترخه دوائی وی دوته ترخه لگی لیکن آب ورته ورکی اول به ورته شه طریقه سره بیان وکی چی گوره دی کی تاسو فائدہ دا دا خو اوس یو ګوټ دوه ګوټ خو ترخه دي خو بیا به تاسو روغ سو صحتمند به سو او بیا به تاسو ته ډیره فایده وي لیکن مقصد که کوم نه مني او اوس په زور باندې دغه سړی ولګي چې د کومې مقرر کړی ده په داسې خوله ونیسي او په زور یې چکې ور واچوي نو دا به د حکمت تقاضو نه خلاف ګڼله شي نه به شي ګڼله ولی پا دی که دی اخص پروت تا منفعت پروت تا دا پا دی حکمت تقاضو خلافی نا نو اس کا انبیاء کرام لولگی او دی اغوارسین لولگی او دغه بیماران چې کوم دي دا د خپلې بیماري باندې غریبان پوهېږي نه چې موږ که خو ارامیتوب د بیماران یو کفر ده شرک ته دا شیونه دي او په زور یې ونیسي که نه هغه دوۍ ور واچوي د توحید او مقصد دا دی چې دې ته یې مجبور کړي نو دا خبره به د حکمت تقاضو خلاف نه وي اوس تاسو په دې خبرې پوه شولو نو بلکل د انبیاو مثال آ چه ده آ داسې مثال ده توضیح معاملة النبوة فی ضمن مثال د معاملې د نبوت توضیح د یوه مثال په ضمن کې فمثله نو مثال دی نبی فی ذالک په دې مسئله کې داسې شي کمثل سید لکه مثال دی یو سردار مرض عبیده چې غلامان بیمار شي فامر بعض خواصی بعضی خواص ته حکم کې ان یکلفهم شرب دواء چې دو ته په دې خبرې باندې مکلف کی چې دا دوی بس کو اشاء ام ابو کدو خوخوی کا خوخنی دا دوی بخوری فلو انه اکرههم علی ذلک کان حقا نو که دا سړی ولګیږي چې د کومې په مقرر کړی دا ادا د قوم په دې مجبور کی چې خرو به نو دا به حق خبره ای ادا به د حق خلاف نه او دا به عقل سره بالکل موافق خبره ای ہاں لیکن ولكن تمام اللطف لیکن تمام مهربانی خدا دا یقتضی عادی تقاضا کوي ان يعلمه ان يعلمهم اولا انهم مرضى چې اول دای په دې خبرې دو خبر کې اول خو پروغي باندې خبر کی ځکه به انبیاو اول پر هغه باندې دعوت وراستاو چی ارامیتوب مکو خبره ومنو نو چه نه به منل نو دی به اول پر هغه خبر کی چی بھئی تاسو بیماران یو تاسو پر په دې دوی کې چه دا فائدہ پرته ده که بیا کومو پکې سرکشی کړی وه بیا به په زور رونیسی خوله ته لکه مور چې ماشوم ته دوی اچوي وبوی شوی نو دا دی حکمت تقاضو خلاف چې کومي روغه خوري خوله ورته ونیسي نه خوري زر خپو منځ کې ونیسي او خوله ورته چې توازه رنګ سی وروایي چي تاسو په دې خبرې پوه شا جی نو اول بے ولكن تمام اللطف لیکن تمام لطف دادا یقتضی آدی دی خبر تقاضا کئی ان یعلمهم چی دو تا دی خبر اول خبر تنور کی اولا انهم مرضا چی گور تاسو بیماران یو وان الدواء نافع دا دیر خدوی دا وان یعمل شا جی دا سی خبر دا او بل دادا چی دا نبی بدا سی اعمال وکی خارق عادت چی دو نفوس پا ایغمان خلق نفوس پا ایغمان چسی مطمئن شی وان يعمل امورا خارقه او بل داس اعمالو کی امور خارقه تطمئن نفوسهم بها چ دو خلق جن په پیغه باندې مطمئن سی علی انه صادق فيما قال چ دے پر خپل ویلو کی چدا رشتونه قاعده تاسو په دې خبرې پوه او دالته به هم داسې هغه ور محسوس کوي چې ګوره زه تاسو لپاره صحیح ناصح یم او زه تاسو ته چېرته زهر نه درکوم دا به ورمحسوس کوئ وان یشوب الدوا بحلو او بل د دوی بس که ډېره ترخه وه نو د دوی بس چېرته خوږو سره ورته ګډه کړي خوږو سره ورته ګډه کړي نو دارنګ انبیاء کرام دا مقصد دا چې ډیر رغبت طریقې سره به د خپل نصیحت هغه به داسې ورته چکی مرغن کی او خه طریقې سره به ورته هغه کی فحين اذن يفعلون ما يؤمرون به نو چې کله دا ټول طریقې وی بیا به خلق هغه کار کوي چې کوم دو ته حکم کاوه سي علی بصیرة منه و برغبة فیه نو دا کار به چې دو کوي علی بصیرة به کوي او علی رغبة فیه به کوي فلیست المعجزات ولا استجابة الدعوات نو ندی دا معجزات او دا استجابة الدعوات ونحو ذلك او دارنگ نور شئینا الا امورا خارجة عن اصل النبوة دا داسی امور دی چی دا دی اصل نبوت نخارج دی دا معجزات استجابت الدعوات، کرامات، دا د نبوت نه جز ذاتی نه دی، دا د نبوت سره مقصد دا دی چی هغه کلی عارضی درجه لری، دا ور عارض شوی دی فائدو د پاره. لازمة لها فی الاکثر، البته په اکثرو احوالو کی ورسره لازم وی، نور دا د نبوت نه چی جز نه دی، که یو نبی وی او هیڅ چرته یوه معجزه نه وی نو بیا به هم دی چی وی نبی وی، بیا به هم دی چی وی نبی وی. دا خبره چی دی دی مفهمینو نه یی نو کون دی د من المفهمین دا دی دی تقاضا کئی چی د پلاس باندې دی یوا معجزه چسی نو دی معجزه ظهور اغا دا درې اسباب دی یو سبب کونه من المفهمین والا دا چی چونکه دی مفهمینو نه یی ځکه مقصد دی د پلاس باندې دی معجزه اظهار پکار دا فإن ذلك يوجب انكشاف بعض الحوادث عليه چونکہ دے دی مفہمین نہ دا نو دا خبره چی ده دی مفهمینو نه ده دا دی خبره تقاضا کئ دا خبره واجبی واجبی انکشاف ته بعضی حوادث په زمانه چی سو حوادث انکشاف ته تل مخ کی نه وسی چی دا سبا کیگی دا سبا کیگی او خلق بیا دا غبان اقرار کی ويكون سببا لاستجابه الدعوات او دارنګي دا داسې مقصد دا چي چې دا سبب جوړ سي داسې امور چې هغه سبب جوړ سي بیا لپاره د استجابت دعوات او ظهور د برکاتو فی ما یبرک علیه دا وشی لکه ټول برکات راغلی دی چی حضور صلی الله علیه وسلم په هغه یو جنگ کی هغه اوبه ختمی شوی وی هغه گوتی مبارک هغه کړی او تا هغه ټول لوخو نه جمع کړی او دا هوا راتله هغه هوا په اوبو باندې چې کېدله بدلېدله چور دنیا اوبه چې سوې جوړې شوې دارنګ مقصد دا ده چې په هغه خوراک کې په هغه دعوت کې چې ورته مقصد دا ده چې دعاګانې ویله ټول صحابه کرام لشکر په هغه باندې چې څه موړ سو دغه دا برکت وایي برکت چاته وته ای برکت دای تشریح کی چی برکت خکرانی داسی نه چی مقصد دا چی یی پروت او وای چی نه نه زه خو مدرسې ته راغلی بس په دغه کې چې دا برکت ته یی پروت سبق ټکی نه وای نه برکت چاته وته ای والبرکت برکت چاته وته ای اما زیادت نفع شیء یا زیادت نفع دی شته وته ای بیا یخیل الیهم مثلا چې مثال یو تداسی یو تخیل زیات راشي مثلا ان الجیش کثیر لکه په جنګ بدر کی خدای پاک په مسلمانانو ټولی کی برکت واچاو برکت څه مقصد خکری وشو نه برکت دا مقصد چې د کفارو په نظر کې الله تعالی دو چخ کارا کړو ډیر کارا کړو نو دا برکت سو فیفشلوا نو هغه خلق بیا بزدل شي نمبر 1 او بصرف الطبیعت الغذاء الى خلط صالح یا په صرف طبیعت سره غذا لرا په طرف خلط صالح خدای پاک مقصد صرف طبیعت غذا خلط صالح طرف ته وکي ګورا غذا نه مقصد دا چې فضلې جوړیږي وینه جوړیږي صحیح شینه جوړیږي غوخه جوړیږي دا شینه نو برکت څه مقصد چې په دې رزق کې برکت حلال طیب نو آدی دون مړی وکي نو پیغه کې برکت او حرام پنډ کې برکت نه ځکه چې ایغه نه دنیا قاذورات جوړ شي او هغه ته په فلش کې وغورځوي او هغه کې خدای درته برکت واچوي هغه سي د جسم صالح وي وخوري دون مړی نو هغه فضله ورنه ډیره کمه جوړه شي اکثر خدای پاک په خلت صالح باندې چکی بدل کی وینا او قوت ورنه چسی زیات جوړ شي نو دا برکت سه دا چغه سه برکت سه شجی فیکون کمن تناول اضعاف ذلک الغذاء نو بیا د لګ روټی لګ شای دا داسی لکه بل هغه اضعاف دی غذا چکی تناول وکي او خوري او زیادت عین الشیء یا کله عین شیء زیاد شی دا برکت شی بأن تنقلب المادة الهوائیة بتلک الصورة چه هغه ماده هوائیه په ایغ صورت باندې بدله سی لوجد حلول دی قوت مثالنا لکه هغه جنگ واقعه می درته بیان کړه چه هلته هغه ټولو لوښو نه توی کړي اوبه لږ غوندې اوبه جوړې شوې او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورته هغه وکړه نو مقصد دا چې دنیا اوبه ټول لشکر وسکلې او د سونه عرش یې پوره کړه ځکه چې هلته هغه ماهیت هوائیه خدای پاک قوت مثالیه ورکړ او هغه په اوبو باندې ورته چه که بدلاوه چه چوره ورسره لګیدله راتله په اوبو باندې بدلیدله ونحو ذلک من الاسباب دارنګ نور ګڼ شی اسباب دی دی برکات التي اغا یاسر احصاؤها دیوی چشمارل دی اغا چدی گران دی والثانی او دوم دا دوم مقصد دا چ سبب دا دا دوم ان یکون الملأ الاعلی مجمعا الى تمشیت امره چی کله ملای اعلی د یوه شی مقصد دا ده چی د یوه کار کولو باندی اجماع وکی چی یاره دا کار وشی فیوجب ذلک الهامات و احالات و تقریبات نو بیا دا د څه الهاماتو تقاضا کوي څه احالاتو تقاضا کوي چې په دنیا کې د یو شی یو رنګ بدل دی شي څه تقریبات او حوادثو تقاضا کوي لم تکن تعهد من قبل چې هغه نه مخکې نه فینصر الاحبه نو بیا دی هغه احباء نصرت وسی ویخذل الاعداء دی اعداء خدای ذلیل کی ویظهر امر الله امر الله ظاهر سی ولو کرہ الکافرون اگر کا کافران بد گنی لکه مثال دی الله تعالی دی مسلمانانو التم ملیالا اجماع وکړه په دی خبره چې دی مسلمانان دی چسی قوی سی نو باوجود دی دوی چې دی کم و او اسباب ورسره نه وو لیکن چې هغه فیصله وسله نو هغه د دې تقاضا کوله چې څه الهامات تی وسی څه احالات تی وسی څه حوادث تی رئیسی بران وسو دو طرف ته گردونه ختم کړو لارې ورته برابرې کړې او ځمکه ورته ټیټه کړه خو شګې وطن ده او مقصد ایک طرف باندې دندونه رااله دنیا شګې او عرش یې ورواړول داسی حوادث رونما شو او داسی احالات رال او داسی مقصد الهامات چی دو ته په زړه کې دا اچول ایغو ته چې وای دا خو دنیا لشکر ده نو الته چونکه الله تعالی فیصله دا و د ملای اعلی اجماع کړي و په دې خبره باندې نو د احبا او نصرت وس او مقصد چې کوم اعدا یغه خدای چکړه ذلیل کړ او امر الله ظاهر ساګر ک کافرانو د خبره بد غنلا تاسو نو کله دی وجنه هغه اظهار د چاوسی معجزات او سی دي تقاضا کوي لکه هغه یو موټی بیا مقصد دا چې ټولو سترګو ته ورسېدل وما رمیت اذ رمیت نو دا چونکه الله تعالی دې فیصله کړې وه نو دې وجنه مقصد کله اظهار د معجزات وسی والثالث او بل دې وجنه کیږي ان تحدث حوادث لاسبابها الخارجیه چې کله مقصد دا چې حوادث حادث دي اسباب خارجیه او دی وجنا من مجازات العصات وحدوث الامور العظام فی الجو دی مجازات دی عصاتو چی عصاتو تا خدای بدلی ورکی نو او حدوث تی اغا امور عظام پا جو کی فیجعل اللہ تعالی معجزتا له بوجه من الوجوه نو اللہ تعالی دا اغا نبی دی پارا معجزہ وگردی بوجه من الوجوه اما لتقدم اخبار بها یا الى مخکنا خبر کی چی دا سی بکیگی امت خبر کا او ترتب المجازات علی مخالفت امره یا مقصد دی مخالفت کئ نو هلته خو مخکی الله تعالی عادت پدی جاری چ پدی مخالفت بیا دا قوم خدای تبا کئ نو بیا ورته نه چ تاسو ما نافرمانی کو نو خدای پاک مو قوم عاد او قوم ثمود او دغه غن چکی هلاک کی او کونها موافقتا بما اخبر من سنت المجازات او امر مما يشبه ذلك اسباب العصمت شه جی دا اسان ده رسی انشاالله کنه به ورسی زور خو مو ډیر وک ابو العصمت انبیاء پار پکار دی چې دو دی گناهونو نه چوي محفوظ وي اچ کوم دی انبیاء کرامو مقصد صحیح حواریین دی هغه دی محفوظ وی هغه چی محفوظ نو انبیاء معصوم صحابه کرام محفوظ اسباب العصمت والعصمت لها اسباب ثلاثه